مونږ دا ویلو چې په دې کې مقصدی او مرکزی مسله اثبات د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره انزلس کواهتنا د اهل کتاب ذکر کول چې هغوی به وي دا حلال دی نو حلال به ګڼلو چې وي حرام دی نو حرام به ګڼلو او دویمه بدپلیتی ذکر کا احتجاج بالباطل پنا حق خبره اړمیدل پنا حق خبره باندې جنگ کول دلیل و سره نو وی ابراهیم علی السلام يهوديو چا وې نصرانيو قرآن د هغې رد وکړو، ابراهیم علیه السلام نه یهودي وو او نه نصراني وو، بلکې هغه خو د شرک رد کولو او تاسو مشرکان وئ، ځکه یهودو حضرت عزیر علیه السلام ته ابن الله وي او نصاراو عیسی علیه السلام ته ابن الله وي، نو قرآن د دواړو رد وکړو. اوس نننی سبق کې ود طائفه من اهل الكتاب دې ځای کې درېمه پلیتی د یهودو ذکر کړی دی ازلال المؤمنین مؤمنان گمراه کول مؤمنان بیلار کول مؤمنان گمراهی طرف ته رابلل لکه اوسم د مغربي ملکونو او د هغوی د حواریونو دا خواهش وي چې مسلمان کې بهایي خوره شي او مسلمان بهایا شي که تاسو خیال کړئ چې موده مخکې میری جسم او میری مرضی زما جسم او زما مرضی دا یو ټرین چلیدلی او هغه ښځې راوتې وي چې زما جسم او زما مرضی الان کې جسم ستا خو مرضی د چا د الله نو د دې خواهش دای چې مسلمانانو کې بهایي او بيدینی سیوا کی کله کله انسان ته د خواهش سيزونه خسته کی او هغه زندگی هغه ورته خسته کی نو الله د هغه خلق رد کوي الله فرمایي ود طائفه من اهل الكتاب وغني او دلا د اهل کتابنا او اهل کتابنا مراد يهود او نصارا لو يضلونكم کاش کی چې دې گمراه کی تاسو د هغوی خواهش به دي قسما قسم این جی اوز لګیا دي کارونه کوي څوک لارې بخای څوک کویان کني څوک فری علاج کوي اوس خو عام ټرسټونه دي په خوا یو ټرسټ په ټکسلا کې د سترګو علاج به کولو د سترګو هسپتال او ټکسلا کې خلک ورنتل خو ارز د اسپتال د کلاویدو نه مخکې یو ګنډه به هغه د عیسایت پرچار کولو د عیسایانو اسپتالو نو خلکو کې دا ذهن جوړ کړي او چې عیسایان څومره خلک دي د مسلمانانو نه خدي فری علاج کوي په دې لوګون دي د اتیاسلو روپو د 200 د 500 با علاج باندې د خلکو ایمان نه غوښتل لو یذلونه کو کاش دې ستا گمراهي اوس بم تا د کله راشن کور دراړي کله به درته د علاج لپاره پیسې درکې چې ستا ایمان والی او مسلمان لپاره دی چې هغه د غیر امداد خو نه کی تاسو مخ کې صورت کې وي لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولیاء مسلمانان به کافرانو په دوستۍ نه دي نو لو یذلونکم کاش کی گمراه کی تاسو وما یذلون الا انفسهم او نو گمراه کوي دي مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دی بوئی گنا پا دی کی شعور نشتا چې الله یو انسان ته ایمان نصیب کو اثر څنګه به گمراه شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل موږ د دنیا ذلیل قومو فعزنا الله بالقران نو الله موږ عزت دن په قران باندې الله خپل کتاب رولې ګلو قران مجید نو موږ عزت من کو موږ رسوا قوم ذلیل قوم او حقیقت هم ده د نبی علیہ السلام د بعثت نمخ کی صرف په یدې خبره چې ستا اوښه زموږ فصل ته راغلې او فصل یې خوړلی نو څلوېښت کاله به جنګ شو او په سونو کسان د یو خوا بل خوا قتل شي دارنګي د صدو صدو صدای دشمنای یو بل سره روانه وي جهالت ډیرو لونه به ژوندۍ غخوري چې زما لور وي او د دې غوښتو له بل څوک راځي الان کې دا تاسو سره چې ناس ته ونده بل چې لور نه وا عقل نو کنو ما یې شروع سبب ز معاشره کې ناس ته مو سړې برازي وي په داس اسلامي د لور خاوند دی د دې خبرې د واجبہ هغه خپل لور خرڅو خخول وما یې شروع الله وای دی پوی کینا اوس پین سلورم پلیتی دا الله کتاب نه انکار کول یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لما تکفرون بیاات الله ولې انکار کوي تاسو د الله د آیاتونو نا وانتم تشهدون او تاسو په دې خبره گواهی چې موږ د الله د کتاب نه مخړولې ده د الله کتاب نه صفه انکار چالو دی کته یو زنانه ته وې بنن دور کې دی وای د الله د کتاب نه څوک انکار نه کوي زبر رسل چې داسې وګم چې خلک د الله کتاب نه مانی ته خزه ته وایا چې پړونه په سر کا کښته غټه ورکټو په والا په سر کا غټ چیل په سر کا وای وستاز وخیرن دی زمون زړونه پاک دي نو دا خور او دا مور ته صرف دومره وایا چې استاد ذهن او استاد ډیر پاک دی او که د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذهن او زړه ډیر پاک وو ته ډېره پاک دامنه يې او که فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه پاک دامنه وه ته ډېره اوچته مرتبه والے او که د اصحاب خدای چې کوم دی هغه لوی مرتبه والے الله سورہ احزاب کې نبی عليه السلام ته فرمایي یا ایها النبیو او ورسره بل یو حکم کوي ولا یبدینا بزینتهن خپل خایست بل چا د نصر ګندای نو د قرآن د آیات نه صفه انکار نن ملک چالو دی کنه کاپړونه په سر کړی نو داګه نه پلاستیک غټي پلاستیک کې بیا هم سیس پټ شي خدای پړونه کې نه پټي جامې سرنګ چوری دي او پړونه کې غخ کاری ویختې څنګه دي ها کله به پکې چولې که پرندې پکې چولې دا او کبل سي پکې چولې هغه پکې ښکاری نو دا د حیا پرونه خونه د قران نه انکار شو او دا الله حبیب ما تاسو له هغه حدیث پاک ویلو چې ما الاتن ممیلات خلق بزان ته متوجه کوي دومره ډول سندار به کړی چې ته مشهور شي په دې باندې چې ته ورته ګوري او چې ته بازار کې ناشتي او زمون کې لګي سړی اسلام آباد بازار کې ناشتي نو څه دې خیال دې په نظر حفاظت صاحب خامخه ضرورت راځي کپڑے والا سره وکینه زرګر سره وکینه پیزار والا سره وکینه ټیلر سره بګینې ستاو بګیار دوستي نو چې ته کینې نو ته به نظر عبادت څنګه هغه پرانو سوغانو غوبل له خزي او سړی داسې را روان دي بګی چې د عمرې تر روان دي لار کوسي بتا چې لګي او په دې اختر کې الله دې معافي وکړي ما اوسن چې بلاړي نو په وګو بدل خلکو خپل کې خود دومره خراب دا مهنګایي د په ملک او د مستۍ د بار خلکو سره دومره پیسې وي چې حد به تمام الله دا قوم حالت تر هغه وخت پورې نه بدلی تر سوچ هغه د خپل حالت د بدلولو په خپل کوشش نه کړي ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم چې د خپل حالت موږ د ځان د بدلولو کوشش وکړو الله به زموږ حالت بدل کړي نو دا الله د آیاتونو نه صفا انکار چالو دی وانتم تشهدون تاسو گواوی اوس پنځم خباست داغي تلبیس الحق بالباطل حق خبرې به دي دینه سره ګډوډولې نو الله ورته وی یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل اے ایمان والو اے اهل کتابو او د اهلی کتاب اهلی کتاب ورته بیا بیا ځکه وایي شاید چې غیرت را پاسي هغه پښتانه متل کوي وای کټول سپی غافي نو د کولالانو سپی اته ولې غافي ستا کور خدا سي دې چې څوک بوله راځي څوک په ټیکر کو پسې راځي څوک په تنور پسې راځي څوک په منګي پسې راځي څوک په چاټي پسې راځي ته ولې غافي نو الله ورته اهل کتابو کټول خلق د الله خلاف دي نو تاسو ولې خلاف کوی تاسو د خدای آسماني کتابونو ټول نازل شوی دي ټول ته نازل شوی دي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لمثل بسون الحق بالباطل ولې ګډ وډوي حق د باطل سره حق د باطل سره ګډ او ستا خلاف یو پروپاګاندا شروع کی چې پنځپیران عذاب قبر نه مني وایا موږ ځان د بار نه مونږ خدا د بار وای کرمن چې تعالی الله عذاب د قبر درکې عذاب قبر شتا ذکر نبی علیہ السلام حدیث پاک کرا دی دا د اخرت د اورونه لومبای پوړای دا که یو سره دلته کامیاب شو نورست ټول آسانتیا ده او که دلته ناکام شو نو وروسته ټوله ناکامي ده الله دې مونږه الته کامیاب یا دا خبره کوي وي بشتریان دعا نه مني نو مونږ دعا منو خو په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منو پس دعا نه چې منکر یا د قران نه منکر دی هغه مسلمان نه ګڼو خدا ته چې په کومه طریقه دعا کې چې سنت ورستو په مصلی راو ګرځي او دعا کې چې اللهم امين او په دې زبان دې زدا نه منو دا د نبی اسلام نه ثابته نه ده کته وې سکات نه مني نو موږ سکات منو او په طریقه د جناب محمد رسول الله منو یو سړی دې داغه نه فرضي منځونه فرضي روزي قضا شوی دي تعداد معلوم دی دا غیر مناسب فدیه راواله مقبره ته وړو له ضرورت نشتا پسوک چې دا زیات تراځي دا غي فدیه ورکوا چې تاسو وي تعویز نه مني نو موږ ستاره تعویز نه منو چې باغی کیا فرعون یا شداد یا نمرود لیکلای موږ دا څه خلاف رقیه دم مونږ منو حکم چې د قران او د سنت دی یا بګی د الله اسماء الحسنا لیکل شوی او یا بګی د قران آیاتونه لیکل شوی نو دا حق د باطل سره ګړای وې د دان منی د دان منی مونږ هر څه منو خو په دې کونډه کې یو سړیو نو زرګر له سړی ورکو د سرو زرو چې دا لږ نوی ډیزاین باندې جوړ کا هغه زرګل چې زرګل چې کم دی هغه انډر پولی او غلو په خوا زمانہ کې دا انډر پولی او دا اغلا د په خوا نه چلو هغه چې تلې افراده سره جواري کې بایلل نو خو دا سپیده لګي خوارو بیا غسر رسو چې پردې سره بایلل خو غسر سنو کنه نو دې ور پسې لاړو چې استاد زما غسله او بشینن په کو سبای کو بلا بلا مې خوګيږي ترشل دي لونه دي په دې کې خبره وکړه دا سره پوښو چې دې ما ته اوس د سلې راکای نه نو د خلکو مې چې به روزانه به شرمول چې زما د غسلی سوچو زما د اصلي سوچو ازرګرم ډیرو خيارو هغه چیغې کې خلک وې راشي وې ګلیټ راکړی دي او غواړي سپین زره نو دا سره زره د مالک ولوي ظالم وې سره د مینځه وستل نو دا یا غسره د مینځه ایستي دي د ایدانه منی د ایدانه منی موږ ستا خو ځاقه دي نه منو موږ دین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم منو موږ د ظالمانو ها ګیلټ کې راکړی دی او سپین رانه غواړي وې ظالم سره یې د مینځه وېستل هغه اصل خبره یې د مینځه وېستا چې دای هر خبره مني په طریقه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لما تلبسون الحق بالباطل ولی ګډوي حق د باطل سره وتقدمون الحق او تاسو پټکړه حق او تاسو ګورئ پخوا بچ مړې او شو نو د سکات وو سره غمو چې د ګوړې تروړه د صابون پیټای او پدړو چواره دا به مبارې توړي زما یا چې زمون کې کې جنازګاګان نه وي او زیات تر جنازي په دې ګراوند کې کېږي د دې ګراوند نه دیوال میوال نو د های سکول چې دا پرایمري و او د دې د پسې دیوال والے شو دا اوس کوم ځای په کالج جوړ شو د دې نه ما دغه پورې پرایمري سکول وا نمبر 1 او هغه ټول ګراونو په هغه طرف باندې دا اوس کوم ځای کې دیوال والي شوی دا ځای کې په کباړه په بازار لګېدل او خلک باندې په دې مېز باندې لړې راتل دا ټول ارس کولاو او ماجګر موږ بسې اکثر جنازې وي نو زمونږ د کلی کسبګر هغه به جنازه کیو جنازه به وشو چې سلام به وګرځیدو استادان به دای دیره کې کېناستل د ګړې تروړه بوا او د صابون پیټای بوا د جوارو تروړه بوا هر چا څومره جواسو مولیان به یو بل لا پلاس کې خودو او داسې به یو بل لا ورکول بیا به هغه سیز روانه ته په خلک به تقسیمولو مړی اجازه به تک څه کې پروت یو کس ولګیا او چون شواری به ورکولې بل براتو چون باندې به بوله ورکوله بل راغله صابون چکې به بګی کې خدا ارزه بغړ وډو خو خلکو واغستل او ثواب به کړو په دې سواد کې یو کسو کسبي ډم نو هغه دا قران ګرځولو دی مليانو پسې چا دا پوسو کو چیرې ته دا قران ګرځې دا څه د پاره وېزه دا قران یو مولا لوګه ګستای ته دا قران دا سړی مړ دی بیا هغه وایي چې ما دا قران ویل سره مړ دی که په ما دې یقین نه دی بل ورته ان زی هغه بل لمخه مخ کم بیا هغه ته وامه چې استاد ته دا قران ویل سره مړ دی بیا هغه یاو ما دا قران وایي دا سره مړ دی که په ما دې یقین نه دی بل ورته نشي په لاس واړو ګرځو مې خلکو لام چې لکه سره اوچت کو استادان قسم خور سره مړ وانتم تشهدون او تاسو گواهی یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لما تلبسون الحق بالباطل ولګډ وډو اي حق د باطل سره رښتیا د دروغ سره توحید د بدعات سره شرکیات سره سنت د بدعات سره وتقسمون الحق او پټوي تاسو حق خبره وانتم تعلمون